او دا غد حکم مطابق بد سر داسی کی او ګره د خرصول حکم یو کوئی بس خرص دی کی کې دې شي دا بل ملک او بل زیل لاړ شي او منشي یا خرص دې زکه کی وای چې دی یو ځل بدکاریو کبه او کدری دریم ظلم وکا اوسم دا مولا خرسینا او دی حدیث کې شوی چا پلاس والو دا غو خو چې دی لپاره صحت مقرر نو وای چاله به بدوای نه کې شراب اسکلی خو چاوي چې دی الله رسوا کې د الله پیغمبر خفش او منه کدا خبره چې دا سم کوا د نیکي کارونو کوي د لپاره چې تاسو کامیاب شئ خیر ګور تمام نیک کارونه ته مراد دي پدای آرام او سکون را نازلیږي زړه ته سکون زندگی پی سمی صبر خلق چې دین سره دای تعلق دی دای ژوند ډیر د سکون دی کم خلق ک پډیر دولت او بنگلو او کم زنانه ک په کالو مزو کې درلخ کاری خو چې دین نشتا دای ژوند ژوند نه دی ای پریشان دي د سکون ژوند د دی والد عقبہ د مکی په سخت مشرکانو کې او د اسلام نه سخت نفرتو وما هجری کې د صلح حدیبیه نه پس ام کلثوم رضی الله عنها مدینه ته هجرت کړي د بخاری شریف د حدیث نه معلومی چې دا د ماس پخین موضوع د ماسپخین موضوع د بخاری شریف حدیث نه داسې معلومیږي چې د الله حبیب د ماسپخین موضوع کو نو لاړ الله صلی الله علیه وسلم اے دا الله د حبیب روان می متفقن علیه معنا هو بسا ام سکو وای سار کړو چې مل مستیا ول ورکی دی دی فو یو بخاری شریف روایت کې دا سره غلی فاشار الیه نم کوس مکان الله حبیب اشاره او کچ خپل زید امامتۍ کی سار شا ادا د ابو بکر رضی الله عنه یو خوش قسمتی وا چې نبی علیہ السلام په خپل ژوندون دې په خپل زیبانی ودرولو دې کې د ابوبکر رضی الله عنه په تمام صحابه یو قسم فضیلت هم ده چې دوی ته الله یو دمر لوی فضیلت او مقام ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله اللهم اني اسالك